دا مخش کنه د آداب ذکر وش او ایسی د استیزان بیان کنه دا شریک نو دا دیتا اشاره کو چه دا طلبیل د اجازات سدی کنه دا د اسلامی معاشره ده پر دا یو ادب ده کنه شان دا یو ادب ده کنه چه پردی کرتا پردی زیتا چه ور داخلی زی ور نوزه دا غاز به اجازات ما ورنه وزا کنا بلکه اجازات غوړه ده اجازات نه ورستی چې کیم نه کنا ورنه وزا ځکه چې به اجازات چې ورنه وزا کدای شي په شزا باندې په نه راځي کیم نه حرام شی باندې د نظر ولګي نظر دې چې په ولګي دې دې د وجنه خامخه د معاشره به خرابېږي کنه چې پردي سړي په پردي شزا باندې نظر ولګي دا بیا فساد ته ورمبسي کېږي کنه بیا دی دی وجنا معاشره خلق پیجی معاشره چه دو دا ویگان وی کانا شام دی وجنا اول اول دی کم دا کانا دی ورنا و تلنا و دی نظار کنا مخش مخش اجازت طلبی یا کانا بیا دا استیزانی اول پا دیشه چه بابی روڑو باب بد السلام بد اپا منا دی ابتدا سر دو باب ابتدا السلام دی سر اشترائی دی خبر تکو دا کانا چه اجازت چه طلبی دا اول اول شروع په سلومبه باندې کا کنه شا اول اول سلومبه لا جواب کې نه دا کېر ته چشتن باندې په دې حال کې باندې کنه اجازه کې طلبې او دا چون کې دی د غیا عذاب نه خو دغه تفصيلات ډېر دي کنه د استزان دی وجه نه چې کیم نه کنه دته زون ته کتاب یې ور پر आवाज کړو کنه وی دا دی دغه عذاب د اسلامي معاشره نه وابي قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارکلی چې خلق الله آدم على صورته د صورته هیڅ د حزم ارسله کنا دا چاته ویل جدا یا هو د صورته هیڅ د حزم ارسله چې غیشه شي د غیشې نه ورسته بیا اډیګي سره هغه جوړ شي څه شی جوړ شي بیا روخ به وروچول شي بیا مېر نه چې روزي سره بیټه یي داس کوي که نه سره بیټه یي بیا د نه ورسته چې کیم نه که نه پښې والې ته سیخ شي بیا چې کیم نه بالغ شي بیا ځوان شي بیا بوډا شي هغه اخري دی چې کیم صورت ته په هغې صورت باندې اول سر نه وروتلی یا نه اخري دی د کیم شپې شپټه وجود کې د جوړې دی یا وپټه که نه بیا وی داغه دی چه خامخ تاویل وی که یا پا دی صورت شوی تاویل که او یا پا دی غی اضافت شوی تاویل که سوچ که کنشا یا هو پا دی مضاف شوی تاویلو که پیدو کرو اللہ پاک ادم علیہ السلام علا صورتی پا صورت اخفل بنده ای صورت نا صفت مراد ده کنا پیدو کرو اللہ پاک ادم علیہ السلام پیغ صفت اخفل بنده ده خدای چه کم صفات تی کنا علم او قدیر قدر او او دارنگی چه کم دا سمیع یا او بصیر یا او متکلم یا دا مرید یا دا کنا دا صفتین بدشاشتا کنشتا پیدو کرو اللہ پاک آدم علیہ السلام علا صورته سمنا علا صفته پا خپل صفت بنده کنا چه خدای پا کم صفت دا پیغا خپل صفت بنده خود سے پیدو کرو او یا دا سو یا چه صورت ادغه صورت پا منا سره دا او دا اضافت شوی تعویل وکه کنه سم پیدو کرو اللہ پاک آدم علیہ السلام لار علا صورتی ہی پا صورت تے اللہ پاک بندے ہو پا صورت اخفل بندے دا صورت اضافت اے دے اللہ پاک تے چه شوا دا دا دے شرفت تے پرا شوا دا کلا کلا اضافت تے تشریف تے براوی لکا بیت اللہ اے بیت اضافت اللہ پاک تے شرفت تے پرا شوا دا کاندا شوا کنی خدا کری ناقت الله عیسی د خدای په کنا د اضافت چا به پر ده شرافت ته پر ده عیسی علیہ السلام ته ورشي روح الله دا چې کوم دا شرافت ته پر ده دا کنا دا دا علیہ دا صورت اضافت اې د ضمیر ته د الله پاک ته چې شو دا شرافت ته پر شو دا دا معنا ده چې پیدا کړ الله پاک د علیہ السلام علی صورته په عزت من صورت باندې کنا په ډېر عزت من صورت باندې الله پاک پیدا فلما خلقه سوخت جی پیدو کرو اللہ پاک آدم علیہ السلام لرا قال اللہ پاک تا وفرمیل چه اذهب من لوٹ شا فسلم علا اولائکا نفر جلوسن من الملائکت پده ده نفر نوسته ده ملائکه بنده من نفر صاحب ده نوسته ملائکه بنده سلام بر وچوا کن آدم علیہ السلام تا خدای پاک ورد بیا جه کلا سلام پر وچه بیا دی جواب در کو جواب ریخ ذاکر غیر لتون صفستمع ما یحیونکا فقال آدم علیہ السلام ویرا اولو ملائکہ تا ویتا ویچ السلام علیکم فقالو دی ویتا ویچ السلام علیکا ورحمت اللہ یو تولا دی ویتا وکرو آده دو خلی ویتا ویچ السلام علیکم دی سو ویتا ویل السلام علیکا ورحمت اللہ رحمت اللہ سکاور سر ذکر کلو دا مانا چه تو سلام دادا و چه زیادت ویکه کنا صاحب تستانسو په معنا د تستاذنو سره ده حتی که چې اجازه تو غوړی تو سه وسلام مر وجوی په اهل دغه کړه باندې ذالکم خیر لکم دا اجازه غوښتلو سلام مر رسول بهتر دی تو سه لپاره دا دې دې پر خدای په ګرام کړه کړل لعلکم تذکرون دې دې پر چې تو سه نصيحت حاصل کړئ کنه شاه اس کسه یو چې اجازه طلب یې دا کنه شاه سره اجازه طلب یې چانوی ده وستاگه ول کنا غیر مسکونتن چه آغا نوی جه کم ده داس چه پیش وستاگه کرلا شی کنا سوی سروی وی سپتال وی عام زی وی مثلا کنا سوی خاص خلق سے کستاگه نبشکو بیا هیا متاول لکم چه پیش سامان ده تو سوی کنا سپتال سی دیوی سامانا یا سروی ده مثلا پیش ده ده سامان یا وطل ده کنا پیش ده ده سامان کنا او خاص ده خلق خاص خلق وستاگه نوی بشکو بیا ورنه وتای شي والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله پاک پیدن یاغه چې تو سجوتوي او سپټوي وقال سعيد بن ابي الحسن ولدي سعيد بن ابي الحسن اول سعيد بن ابي الحسن للحسن حسن بصري صاحب دا سعيد ابن ابي الحسن دا ورر دا حسن بصري صاحب کنا حسن بصري صاحب ته اول جناورا ان نساء العجمه د عجمه شزه چې دی یک شیف نه صدوره هن دی خورا منډوی سینه خپل ور اوسه هن او سرینه خپل سرینه بر باندې او سینه دی ګریا بر باندې کنه تا سرانګه بیا کان ور کسه کا سرانګه قال حسن بصری صاحب ته چنانا اسرف بصره کارواله نظر خپل کنا ادینا وقول الله تعالی سمنا ودلیله قول الله تعالی ودلیل ده غاړه ولې ده نظر دا کول الله پاک لوی ده کنه یا الله پاک فرمایي چې قل للمؤمنین یغض من ابصارهم او یا د مؤمنین ته چې دې د کیم نه کنه ټیټ لري نظرین خپل کنه د حرام شزه د پردی شزه نه او د حرام شینه ويحفظ فروجهم دې د حفاظت کو د فرجه خپل دا فرجه حفاظت څنګه ده په دغه نظر سه غیر بالغ سزه تا غیر بالغ سه تا په دغه نظر سه ویلی دی چې لا یصلح النظر الی شیء منهن نه دا درست ور قتل په طرف د سشید دی نه کرا ممن د هغه سزونه نه یشته النظر الیه چې هغه چې کوم د اشتها کو نظر الیه په طرف د هغه سزه کنه چې د هغه سزه په طرف باندې نظر اشتها کو شوق کو کنه الا ان يريد ان يشتري البته کا کرلے تا اراده وی بیا ٹک تو ور کسی دا ہو جے کرلے تا اراده نہیں کوي دے په منډه یې در اولی ویا کنه دا سن ور کسی وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا سليمان بن يسار قال اخبرنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس قال ارض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس ودرد الخالق رسول مبارک خالق تا یفتیهم ته مسئله کړی دی تا فتوا ورکوله دی تا مسئله ورساله دی تا په دې چې واقبلت امرات من خصم اور مختشل یوشته د خصم قبیله وضیعت چې هغه خوشالی یو کنه فضل یا خوشاله دا واغه خوشالی سره ورغله او هغه کل تستفتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسئله ارزا کوله فتوا طلب یې رسول مبارک نه فقالت هذه سوره پښتنه وکړه چې یا رسول الله ان فريضه الله في الحج افرجا د فريضه په حج کې دوه علی عبادی په بنګونه خپل باندې هغه فريضه ادرکت وی لوند کړه د پلور د مشیخن کبیرن په حال کې دلې رسې چې زړ عزت تکنا نر پلور مې چې کیم نه کړه لوی بوډا لا او دل حج په پر سو دا کنا هغه په فرض او کړه هغه لا یستطيع ان مخنوی نه دای ان یستوی علی الراحله چې دای برابر شي په سورلیا خپل باندې خپل لور شي په سورلیا باندې وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن اسلم عن طيب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برکو فرمائے ایاکم الجلوس بالطرقات زنه بچی تو سے دنستینا پر لیار سے پر لیار سے چنے ما او مسلمان ہے فقالو کیا من لسیت اکشے نہیں سکنا غرمتا پخے ڈاڑے کے پینا چوی او من لسینا کی کنا دا غریش غرمتا کنا پر لیار سے عامر کوي قالو دیو ته چې ما حق الطريق یا رسول الله قال رسول الله برکت او بنو چې یو حق دا دا چې عز البصر چې ټول نه نظر کنه نظر وې ټیټ لري بلی عرب باندې سده ترې دې سک ترې دې دا ورکه سینا وکف الاذا ولر کول دې هغه تکلیف دې شي کنه ورد السلام ورد کول دې سلامه وامر بالمعروف ونهي عن المنکر دا نه دا وکیس دا کنه باب السلام اسم من اسماء الله تعالی دا سلام چې دا د نوم د دغه نومې د خدای پاک نه کنه او سلام د خدای پاک نوم الو غلاله سلام مصدر په معنا د سلامتی سره الو غلاله کنه شان او سلام دا چې کیم نه کنه د دا او په معنا سره چې کیم نه کنه اردری می کنه او د خدای نوم چې کیم نه کنه الو غلاله وَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا ده تحییرت صحیح مراد دی زنوی چه دینا هدیه مراد بکنا و اذا حییتم بتحییت سواتی چه دیر کلا شی توستا یو تخفا یو هدیه فحیو بی احسن منها بی توسا ایده سری تا هدیه ورکی بکشلی سر منها دا دول دی هدیه نا او ردو هیا ورو پس کوي دا دول هدیه باندې مثل دی دول هدیه کنا یا مثل یې ورکړی یا د کول نقشه دی هدیه ورو پس کوي زنه خلک دا تفسیر کړل وزنه وی چې دینه سلام مراد وایدا حیتم بتحیتن سو وخت چې دا وکړه شي تو سبه تحیه دم په یو دا و سره باندې سلام در وچول شي فحیو به احسن من حت از دو به تکي بخشلی سره دې غلا ونه یا کم از کم دې مثل خو ورو پاس کوي کنه صاحب یو بیر کوي کنه صاحب وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمر قال حدثني الشقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سئل كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سواد جميل مدينه كل صلاه رسول مبارك بيرك شنا سيبا نسلی بنده اتحیات بنده قل نبی امیر ویل فلی اتحیات سجی السلام علی اللہ قبل عباده السلام علی جبرائیل السلام علی مکعیل السلام علی فلان و فلان کنا دا امیر پا اتحیات سدا ویل کنا فلم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوحد جروگ رسول مرد المنزنہ اقبل علینا بوجه متوجه شو میر مد فمخ اقبل سره فقال ویل ان الله هو السلام الله پاک چدا دا په خلوص خلص تو صفا سترا ده ده طول عیبینا و ده طول نقصانینا کنا شا نو بیا ده دای خواخ پل سلام ده کنا یا سرنگه خدای متعلق بیای چه السلام علی اللہ کنا خدای و ده طول عیبی و ده نقصانینا پل پوک پی جاو ده بسلومتیا بنده ده سویل سلومتیا ده گوڑه که ده کنا السلام علی اللہ بیای کنا فقال ان الله والسلام یعنی سلام اطلاق پر اغلو پا خدای پاک بنده کنا ده ده خدای نوم ده اصحاب کل حبد صالح ورسیدی لغا دودل هر اغه بندا نیک تکا بسمونه شی کپم دکا شی ویلو علا عباد اللہ صالحین تکا ثابت کنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې کلام له ورسوله ته ورسوي ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء بیا دا خوشوي ورسیدنه من الكلام دیغه دا ورته کیما خوشوي کنه چې کیما دا وکړو کنه شاه دا آده بیوی که اللهم ربنا خوشوی که بلا خوشوی و درود شریف آده کنه بدیش و درود شریف نرو ولا خیر درود شریف اشتا سنت طریقه است باب تسلیم القلیل علی الكثیر لغو سلام مرچوی پا دیره بنده او دارنگ او رکیب به سلام مرچوی پا مشیم بنده مشیم سلام مرچوی پا قیم بنده قیم پا قائد بنده مرچوی کنه دا سروه دا جه کم دا کنه دا سلامه چول جه کم دا کنه شتا اچھا جی دا سے ببینا دے متعلق تبا نوی چی سیکو سلام برا چی باو تسلیم القلیل علی الکثیر سلام برا چاول چی کیم نکانا دے غلش کی خلق پا دیرے بر وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد وتلين كثير تلين كاف نوز والقليل على الكثير بابون یسلم الراکب علی الماشی سویر چوی کنا آوه پا پلی بند سلام مرا چوی پا ماشی بند جب پشه بند دریم وابی قال حضرنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جریر قال اخبرنا زیاد انه سمع ثابتا مولا ابن ابن زید مولا عبد الرحمن ابن زید انه سمع ابا هريره رضی الله تعالی عنہ یقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير زي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وبيا سلام پیغه چا باندې چې پیدا نه یانه پر او بي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زهري عن عطاء بن يزيد ليس عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم نذر اول مسلمان پر ان يهجر اخاه چدای به کاټو کو پرې دې مسلمان بر خپل زیوت ته درېش کنا تکسفو به کاټه دا سره یلتقیانه ذرا ملاوی دی یا سبوی گا فیسد حالا ویسد حالا اعراض کو داغا دی بلنا و اعراض کو داغا دی بلنا کنا مخینا سر عربی سر ملاوی دی یا پیس دوار سا جامع پل منزل سے بیوز ایسی ببل ایسی کنا یا مخینا سر عربی وخیرهما الذي يبدا بالسلام بهترین بده دې سره چې هغه د چاوال شروع ورو په سلامو باندې کنه کیمی چاوال سلام ورو چوي دا بهترین سره ده وذكر سفيان اې د سفیان دا خبره ذکر کړې چې انه سمعه دار بدل د حدیث من هو اې د زهري صاحب نه ثلاث مرات درې ولا مې چې نار بدل ده باب آیت الحجاب آیت ته حجاب تا کله نازل شو ده د حجاب ولایتینا سری کنه سر دی ولایتینا دا وایتینا بکره شیف شر ولی سلور په سره عذاب شه درې په سره نور شه کنه دا کله نازل شوی دی هر دنه سوي چې د نزول تر څه په ټوله خلک نه شوی صحیح کنا لکه دی لکر نزل دل سواتی رسول برک سره کنا بل سکویانا و بی قال اخبرنا اخبرنا ابو عبداللہ دا ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری صاحب دینا مراد و دا اخبرنا چیوی دا امام بخاری صاحب یو شگرد بیئی سوچ کئی کنا صاحب امام بخاری صاحب یو شگرد بیئی چه اخبرنا ابو عبدالله مو دا خبر رو کرده امام بخاری صاحب قال امام بخاری صاحب لیتی حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وادن قال احبرنی یونس بن شعب قال احبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه كان انس بن مالك صاحب ابن عشر سنين بچائی دل آسی کل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا پیغز منا درتل لے دی رسول مبارک سے مدینہ منورے تا رسول مبارک سے مدینہ منورے تا حجرت رکلو پا دیوہ سے دانس ابلاس کلا عمرو وخدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې مو خدماتو کې رسول مبارک مدینه منوره شاشن الله صلی الله حیات او به غزمنا د ژوند د شي کنه پیغه حیات او پیغه غزمنا د ژوند د شي چې مدینه منوره کې کیم لاس کولا د دوی کنه د ژوند پیغه چې کیم د لاس کولا موعده خدمات کړل وکنت اعلم الناس بشان الحجاب او وز سره خبر پټول خلک نه شان وكان اول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها رسول مبارک اول اول زینب بنت جحش سره چې کله نکاح وکړلو کنه نکاح یې وکړلو بیا نکاح چې وکړو هغه چې کیم نه کنه وځه ته سره یې ور داخلې دي بیا دا زمنا دغه نکاح د رسول مبارک چې د کی مواد زینب بی بی سره کنه په دغه شه او هر اول دا غز منو چې په دې سره دا د حجاب ولایتي را نازل شوی دي کنه سره رسول مبارک چې کله نکاح وکړو د زینب بی بی سره بیا مړی کړی و یا خلق روغلی وی چې کیندا کنه په دې واسه حجاب آیاتی نه دی نازل شوی سوچ گئی مړی کړی روغل خلق چې روغل چې کیندا کنه مړی او خړې کښینستل دې تا کنه سره هر مزدور منډو سینا کښې شول کې پینا وچه ول اس خلق تینا کنه دا دې طلاق یا کړل رسول مبارک پکې شي خیر رسول مبارک چې کیم نه کنه سره تک شو چې خو ول دي کنه بیا دې ځنه خو ور سره او وتل کنه شا خو ځنه دا ناس نوستي کنه شا چې نوستي بیا رسول مبارک چې شو نو سوي چې زاوی سره چې شو چې کینه هر ځای سره رضی الله تعالی عنها دغه حجره چوکاټ ته چې کیم نه کنه ورسې دي بیا رسول مبارک رول چې کو دې سوې چې شي وی کنه شا چې رولا غفلن وی کنه شا غاس نوستي کنه شا نوی چک شوی بیا رسول مبارک چې کیم دا وفات شو نو سوی چې زاور سره وفات شو کنه بار حال چې کیم دا کنه بیا د عمر بیا رسول مبارک روغلو چې کیم دا کنه خدای نوی وسلی کنه شدا غاس دوستی مجلسی نه کو دا سیوره چې کیم دا کنه دا روغلو دیر وا شو دانش ته او رسې عرب ته بلی دل چې چک شول دای په دې چې په منډه ورغله مخسره کې سره شوې ده زه ورغله چې چک شول چې کیم دا کنه شالوړ رسول مبارک به روغلو بیا په دې غواخ شل له حجابه یې نه نزل شول کنه بیا چې نه زیر شول په دغه دی چې رسول مبارک پردا و چې ولا کنه دمو وې دی په لمن سه اله زینب بی بی د رسول مبارک دمو په لمن سه پردا حیل کړل کنه شابه دی وخت دا نه تا دا وخت دا کنه دا مولا د ابتنا د رسول مبارک په زینب بی بی باندې چې کی ودو په دی وخت چې کیم نه کنه دا حجاب ایتنا نظر شوی دی اچھا جی وکان اول ما نزل فی مبتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بزینب سوالا وکان ما نزل وو اغا خیکر نزل شواو پی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی غواخ دی بنا دی رسول مبارک سے پا زینب بنت جحش بندے اغا خیکر نزل شواو پی واخ دی غی بنا دی رسول مبارک پا زینب بنت جحش بندے اولا دا خیوا والی نا والی نای کانا شا پا دیو دی کیما نزل شواو دا والی نا والی نای دا غو اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها عروسن تم کدل یې پوجده وکړل دی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو رسول الله مرده خپل کړه فخرج او وته وخرجت ما وانا سوي جزار سره وت اې دې دې پر ادمین نه او دې کوي یخرج چې دې درس کې سوچ ورسې چې دار هو دي کنه شا نو به دې خیر فما رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برکاله او مشهید موزات صلی الله حتی جاء عزبته حجرت عائشه رضی الله تعالی عنها حتی کې ویرا ولو رسول برک غی چوکړ د هجره د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها غی چوکړ تا ورسید ثم ظن رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال وکړ رسول الله چې انهم خرجو چې دی وتلی فرجال او پس ورجعت ما هو حتى دخل على زینب حتى کې جوړ داخل شو رسول الله په زینب بیبي باندې پیدا هم جلوسنا چنګ دی لغاس نوستوي ولم يتفرقوا لرشوی نوی دی نو بیا فرجع رسول بیا رسول الله کرو پس ورجعت ما وزاد سره رفس حتا بلا او عتبت حجرت عائشه رضی الله تعالی عنها فظن بیا د دغه مونږ کو جان کړ خرجو جدی وتلی فرجع فرجعت ما هو فاذا هم قد خرجوا اچانک دی په درې مور باندې وتلی فانزل الحجاب بیا نزل کو شو حجاب په دیواسه فزور باب بینه و بینه سترن بیا لاک اولا معنی لاک کړه سور بلمان زمو بلمان زون شه سترن پردا فلما را ذالک سواد چې ولید رسول مرک ذالک دا نه څنګه دل دې یا قام دای لوړ چې یار خو دې چې نه خو زوی نه لوړ فلما قام سواد چې دای چک شو قام من قام من القوم چک شو لوړ سره چې څنګه دل دې قوم نه وقاده بقیه القوم واقود کوم یک شنستو وان النبي صلی الله علیه وسلم جاء رسول مرک بیا روغلو لیل خورا چر نه راځي وابي قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عروه بن عروه بن زبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول هر عمر صاحب چې ویلي رسول مبارک ته چې احجب نساءك نو پردا شو ولا را د شزونه خپل او مخشب شزونه چې کیم نه کنه وته حاجات ته ضرورت ته چې کیم نه کنه او متیان دې ته ورچنه وي چې کیم نه کنه وته ځکه چې حجاب آیاتی را نه وی نازل حکم یې نه و نازل خو ته مخته ته ویل رسول مبارک ته چې احجب نساءک په پرده شو ولا نه شزونه خپل قال سره ته شوری چې فلم يفعل رسول مبارک داس نو وکړل ځکه چې حکم یې نازل نو دی په پرده شو نو وګرځول وکانه ازواج نبی صلی الله علیه وسلم یخرجن لیلا الی لیلین او وې چې کیمدا کنه بیبیونه رسول مبارک وتل وې چې کیمدا کنه شپه نه تر شپې راسې چې کیم ده کنه شا قبل المر منافعه په طرف د هغه چې کیم ده کنه زید هغه پیرا کوله د حاجته کنه اله حاجته د پیرا کوله چې کیم زینه وی کنه شا ایته وی دی وتله کنه شا بیا په دې چې کیم ده کنه خرجت سودتو بنت زما او وتله چې کیم ده کنه یور سودا بنت زما وکارت امراتن طویلتن دوه چکه شدا فرآه عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ولید دلر حضرت عمر صاحب وغوا فی المجلس دانو سب د مجلس فقال حضرت عمر صاحب جان فوگو چه عرفت که یا سودتو او پیغمبر مزولا را و سوده کنا سه که خان خنرو کوي چې رسول مرګ بی بیونه منه ورچنه د قاز ګرځي خو به وسیمه دو دا ویل ذات کا وګړه حرسن علی ایرزل الحجاب دی وجه د حرس کله د نه پیغه نزول حجاب باندې چې د په نزول حجاب باندې حرس خدای پاک نزل کړو کنه باب الاستزانه من اجل البصر دا اجازات طلب یل چی دی دیواجی دی قتل را دیو دیواجی را دی کلا چی نظار دی پا حرام بند نو لگی یا دی اجازات نا مقتا ور کسی نا کنی بی دی اجازات پیدا تشوا گنا شا سوچ میں نا کنا اچھا جی وبی قال حدثنا علی ابن عبد الله قال حدثنا سفیان قال قال الزهری ویلی دی زهری صاحب ویلی دی زهری صاحب سی ویلی دی عن سال ابن سعد دا ویلی کنا دا ورسیان دا چې کیم نه کړه مو ته دا د مخصوص غو نه ګرځي دا نه کنه دا مر رک یو د کړه دل کبه ستر کې چې وینو یو شای کنه صاحب دې به شک نه وي دا په دې سما شک نشته کنه صاحب قال الزهري عن سالم بن سعد قال سالم بن سعد رضی الله تعالی عنہ ویلي چې تر رجل من جحرنا ارجوات سو یو سرایا ورجوات سو یو سرای دیگه یوا غوریکینا من فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیگه کوٹره و بیگه حجره دی رسول مبارک شه رسول برک کوټر شي چیرې په یو غوري کې باندې چې کیم نه کنه وروي کتلم و ما نبی سلام مدرا و د رسول برک سره چې کیم نه کنه د اس پر منځوا یا حق به راسو چې ګروي دی پیغه سره چې کیم نه کنه سره خپل فقال ویل لو اعلم انك تنتظر کچره متدا پتا وا چې تر کسه لا تعنت به في عينك مو در تیر کړی و دا چې کیم نه مدرا پر سترګې د دوشه کنه مشقص بنده کنا باب زنا الجوارح دون الفرج زنا ده ده اندامه غیر ده ده فرج نه ده فرج نه غیر ده نه اندامی نه سدی کنا سیده غیر زنا ده تا ورشایی استرگه اخبلا زنا دو قتل ده غیر اخبلا زنا دو ده لسید بشه اخبلا زنا دو کنا خدا لکه مثلا دا حرام شي په طرف سترګې ور قتل یا حرام شي مثلا متعلق ارویدل یا مثلا پلوسه باندې نیول یا په پښه باندې چې کیم نه کنه وسلل سړي کنه شان ای زنه ده پره چې زنه ده پره وسه کنه ای زنه ده پره بیا کچره مثلا دا زنه ته مفضی شي بیا دا قتل دا ارویدل دا نیول دا وسل دا ټول کبیره ګناه نه دي دا ټول کبیره ګناه نه دي او کچره زنه ته نشي ور مفضی کنه زنا دې نه وکړله په قدیره شوې خو خدای نه وړارې دی خدای نه وړارې دی نه دی وکړه کنه بیا دا صغیره ګناهي نه دی دا بیا صغیره ګناهي نه دی خو کسی دا قتل ارویدل دا نیره صحیح نه سری دا صغیره ګناهي نه دی خو ولې چې دی دا خپل مقصود به ذات نه وي کنه سا یو هو داسې مثلا چې اسا زنا نه څه کړی خاصه سزا ده چې کیمه کسی دا قتل مقصود به ذات دی ها دا قتل نه دی دا مقصود به ذات دی کسی او کچره دا ده خپل مقصود به ذات وی کنه خپل مقصود به ذات دی وی لکه بسترګه باندې مثلا خالی شو دا کسه دا نه مقصود به ذاتی دا قتل دا به کبیره ګناه یا به غزه باندې ګاره بجانه دا غا فور وی دا غا ذل مقصود به ذاتی کنه دا به خپل کبیره ګناه ده کنه و چې زنه له پرار وی دل و قتل و تل کې او په زنا کا دیره شو د خدای نه وډاره دې پریر دې نو نو کې زنا اذا صغراو ګرځیدل کنه اچھا وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه سوچ کې نظر دې عبد الله بن عباس وی چې نظر دې مو یو شاید جوت ور سیخ وی لمم ده دی وی قول له عبارت صاحب لمم صغیرہ گناه ته ویل شي ان تیتنه بکبائر ما تنهونا درې ورځې سلام رسولو و اذا تکلم بکلمه سو وخت وی چې دغه دوی په یو خبره باندې خو محتم به شان خبره وی چې وکنه اعادها ثلاثه مرګل دا ولا وی دې خبره لاره درې ورځې دې پر چې دغه ونه زده کړل شي کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن حسيب عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رجل عن ابي سعيد الخدري عن يدلري اجازات نو طلب یلو په عمر باندې درې ور عمر ته ورنه وته درې ور نه اجازات ته طلب یل فلم یو ځن دی مت اجازات نو شروع کړل فرجات ورو پاس شو عمر صاحب یې په تشي مشغوله وو بیا ګنه ورسې چې کله شغلې ختم شو لایا شو ها دای واپس شو کېر ته لوړا به مسافرې سره بیا دې ورسې عمر صاحب چې کله لایا شو غاته اول چې کیند چې نه دا به مسا اوس مو مخور ودو ابو مساول مدا هو الله کی بغیر دیتے هم بغیر دیتے بیا غا ته چیر غلا هو اجازه ته وتعالى به خطو جو پر کولنا لوړ وفات شو وی جارا منډه په ستستا کنه اروه وړه کنه سره واسطه چې را واسطه ته وی چې ویل نه نه واسطه مت هر دور سره تل کفه دا حدیث اختصار ده وقال ما منعك فجدا کله تر وفات شو ول هر دور سره ته چې ما منعك ته دې معنی کړه وته لاره دخول نه جنت نه وته لا تقیمن علیه بینتن تو خامخا قائم اوی پا ده خبره بنده شهیدون چه دا رسول برک دا کسا کلی من شهیدون رو ولا نو بیره شهیدون رو ولا او موسیٰ شریف صاحب حاضرین مجلس تا اویلا حاضرین مجلس تا اپوزی یہی چه کنتو فی مجلس من مجالس الانصار اینه کنا کنتو فی مجلس من مجالس الانصار دا مجلس دوستو کنا دا بخیر حدیث ہے بیا ابو موسی شری سے وی چې محاضرین مجلس ته ویل چې امین کوم احد سمعه من النبي صلی الله علیه وسلم یارونه نه پتو سے تک ستا چې دا حدیث یار ودل وی د رسول مبارک نه کنه تا هر عمر صاحب شهیدون نه غوړي کنه نو ویل قال ابي بن كعب ابي بن كعب صاحب ته ویل چې سره او لا ولا مر مشوره خبره ده چې پښتو تاسو نه ته چې سره دا فهمیشته ده تا دا کیسه یو دی کنه دا یو دی چې دا ولا مړه مشوره خبره ده چې بوډا ګونه ځوانون خو پرې د میز وړې ور کېتا دا خبره خو یقین نه کنه یو دی چې دا رسول مرک ویلی دی دا کنه نو به دی امیر انصاره وړې ور کېتا دا خبره خو یو دی دا دا بار ودلې دی وړې ور کې وته ته صحیح دی وو کو بده کې صاحب نه خو نو به دی قال ابي بن كعب والله بخدای من الولی لا يقوم معك انا ودر دي تو سرا دي شهيدي دي فرا الا اصغر القوم من غرغا وری دل دل قوم چه وی کن هوا تو سرا دي شهيدي دي فرا ودر دي کن شا نو بيل یرا حسین حضری سے بھی آئی چه فکنتو اصغر القوم ہے زب طول خلق شوری کاؤ بلے انصارش فقمت معه بیا سچک شده ابو موسی شری سره فاخبرت عمر یا مو خبر کو عمر صاحب ته چانه نبی سلام قال ذالک چې رسول الله دا کې سکړی او بیا دې دا وش وقال ابن مبارک دا بل سند دې حدیث ته باندې کته وقال ابن مبارک اخبرني ابن عيينه قال حدثني يزيد عن بصر بن سعيد قال سمعت ابا سعيد بهذا الحديث لا سمعت رول سمعت ابا سعيد اپوزيت وسا عن ابي سعيد الخدري عن رغلو اولي سمعت ابا سعيد رغلو كان بهذا الحديث قال ابو عبد الله دا حضرت عمر سے وہ کہ دا شہیدون دنا غشتلا شہیدون دا دیو جنا کہ مساش حدیث سے یو کسو دا خبر ورکا خبر واخر دو حضرت عمر سے نہ قبل او کا سرنگ وا وی چې نه امام بخاری سے کہ دا وجہ نہ وجہ خبر واخر دنا قبل اولو بیا چې هو یو کس چک شو تا ابو سعید خدری سے او یا ابو موسی او یا ابو سعید دوی کسونه شهیدیت او غره دوی کسونه کیسه خو بیا خبر واخر ده کنه بیا قبیله کړه کړه کړه قبیله دا وجه نه وا دا دی وجه نه هر تمر صاحب دای سختي وکړه چې خلک زړه ور نه چې پر رسول مبارک باندې اعتراض ونه کو کنه شا اې دی وجه نه دا سختي وکړه اچھا جی قال ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی کہ اراد عمر التثبت مراد عمر دا غری چھ محکم ولا ویشتو سره دعوت نمه رو ولا ټوله کنه چې دعوت نمه ته کنه توس مړی ته سي دعوت یې رو کړلو اس چې دعوت یې رو کړو چې ور شي بیا وایي چې ځان غوري که باز هغه کا سیدا کنه شه دا دعوت ور کول دا کا سیدی په مخ کېتا نه ولي که بیا وایي چې ځان غوري وی په دې شي کې دوا قسمه روایتونه راولې جنا روایتونه دا سره مالي ملي چې دا دعوت اجازه ده زرا روایتونه دا سره مالي ملي چې اجازه بیا غوښتل شي کنه شه مطلب دا دا چه کچره دعوت سره پا مغ زرکی ویرغله بلکه دا غا دعوت اجازت دا کنه او که زان لکلو زرکی نو ویرغله بیا بیا نو اجازت خوڑه کنه شا دا دا دواره و دوا کس ماره واتینا چه رو غلی دی ایده پر مرسه تدویق دا دا کسی اچھا جی وقال سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برك ولي هو اذنه دا غا بلل سری کنه دا بلل دا اذن دے دا باز دا اجازت دے دے طرف انا دا نه بیا اجازت غوښتل ته ضرورت نشته خدا وله چې په مخ کې کیم نه کنه راغلی وبه قال حدثنا ابن عون قال حدثنا عمر بن زر حاو حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن زر قال اخبرنا مجاهد نبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابارا سوي جز دخل شو سره رسول مبارك رسول مبارك سره دخل شو يزيد فوجد لبنا في قدح من دم رسول مبارك شو ده په يواق يولا سره کنه په يولې شي فقال رسول برکت په مخ یار ورغلو چې په مسجد نبوي شه صاحب صفا دی اوځي پر صدی راغاس منه وارا صاحب ورشا هغه صاحب صفا تر وی به راځه شو د پوښتنه فقال رسول برکت او فرمایي چې یا ابا هرن الحق اهل الصفا زور ورسوا اهل الصفا فدعوهم الیا او به لدی موتا او ارا صاحب لري چې فاطمه ته هم زبر او دای ته فدعوتهم ربل موداوات ورکو مدای ته فاقبلوا روغل دی یا رسول برک دعوت ورکړه وکنه اوروغل خو بیا فاستاذنو اجازه یې وطلب یې لو فاذن لهم فدخلوا ویول نو دا چې کله واغ ډیر تر شو یا فصله ډیر وي قربان شي بیا وی اجازه طلب یو کا فصله ډیر نه وي واغ ډیر نه وي تر شو یا هغه دعوت کې دا هغه اذن ده باب تسلیم علی سبیان په وړه کې ونه سلام ولا چول وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عن سيار عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مر على السبيان انس صاحب تیر شو على سبيان په وړې وړ کې باندې فسلم عليهم وقال وانا صاحب دا ول چې کان النبي صلی الله علیه وسلم يفعله ورسول برک دا سو خپل په وړې وړ کې وسلو مې راچورو باب تسلیم الرجال على النساء والنساء على الرجال چې فتنه خطر نه وی کنه او یا دا راولی چې سړی په شذ باندې سلام وروچي یا شذ په سړی باندې سلام وروچي وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سعد قال سعد رضي الله تعالى عنه ولدي كنا نفرح بيوم الجمعة وي مشت خوشول دير خوشول دلي وي ميزم دي جمعه دي جمعه ورته دا ميز دير خوشول وي كنا ويله قلت دا ابو حازم صاحب یی ابو حازم چه موه تا اوله ده سهل تا ولما تشیده واجنه ده چه موه رزنا خوشو لده قالا اید سال ابن سال صاحب ارتا اوله ادا سوان چه کانت عجوزن لنا وایو بڑیه ده میش کنا همیش چه کم ده کنا یو بڑیه وا خدای ده ده او بخشی کنا تور سرو الا بزاعه چه لازل ده چه رویر کی یا وینز غلامون یا سک کنا پا طرف ده بزاعه فیضا صلین الجمعه صلح دی جمیز دی جمیل من ذکر انصرفنا اروه گرد دلی میز دل منزنا روه اگلی دیگه بڑی تا نسلم علیها میز سلام برا چولو پا دیب مندر اینی دا حدیث پا دیب تکی برا رو برا نسلم علیها خوی فتنه خطروانا بڑی و کبرا دیش دوا خو بڑی و کنا نو بیده سلام برا رو چولو میش پا دیب مندر فتقدمو بیلینا بیا ورمخ شکلو چه کم دا کنا دیب چه ویایی پا تو بنده سلام دا اندا پا پردیش دا سلام می روچه ولو کنا خو با ایسا بنده جو روچه ولو جو ایسا خدا و خطرات فتنه خو نستا دا قدیش کنا نو بیر یقرو علیک السلام ویایی پا تو بنده سلام قال دیوری جو قلت موتا چو علیه السلام و رحمت الله دا بے سد سلام شو کنا بیا دا هر دا احسان یی رسول برکت ترا مالا لرا وینه تا آغا خی جامیز نوینی جبرائیل سلام دا ارتوینه میز یا نوینی لاس چاته ویای تريدو مراد کوي حضرت عائشہ رسول مبارک تابع خدا حدیث ته معمر نقل کړه دا پوس وینه معمر یې د زهری صاحب را نقل کوي تابعه شعیب وقال یونس بن عمر عن الزهری وبرکاته وبرکاته ټکاله صاحب علیه السلام ورحمت الله وبرکاته باب اذا قال من ذا فقال انا سواحت جه کم ده چه اوویه یا رکیر چشتن چه من ذا نه نه څه مطلب ده کنه شه نو مې نه وشه کنه شه اچھا جی چې څه کنه ویني ده نه او زادر منو کې چې څه کې په مخ نو مې ده وشه کنه سلام طریقه ده باب من رد هغه څوک چې جواب ورکوي فقال به جواب شي چې عليك السلام وقالت عائشه رضی الله تعالی عنها وعليه السلام جبرائيل السلام ته جواب ورکولو دا نه وعليه السلام عليه مخشکره ده په باندې وعلیک السلام دا راو دی بهتره دا دی چې سلام په مخ شي کې السلام علیکم او په جواب شي وعلیک السلام یا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بهتره دا چې دا کې اور سره ملاو وقال نبی سلام رسول برکو فرمی الودا چې رد رسول برک فرمی له چې رد الملائکه علی آدم رکاو ملائکه په آدم علی السلام علیه السلام السلام علیکم ورحمت الله دا چې دا ویل کنه چې تای ټکی به دا ویل په دې پورنه په یو روایت کې دي چې یا په دوه ورسې چې ورسې د دریم نه په سلورم ورسې کنه دوه تاول دې سری علمني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مترو شهد المین متو په دینه رګ بیا نرسي فقال رسول الله برکت او فرمی اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء فكمل طریقہ سره او کا وداس ثم استقبل القبلة فكبر الله اکبر تکبیر تحریمہ او کا ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وقال ابو اسامه في الاخير ابو اسامه فعلي دي بل اخري ني کول سي چې ثم مرفع حتى تطمئن جالسا دا دي دا چې ثم مرفع حتى تستوي قائما ته ته جلسه استراحت نشتا دا ولا چې ډایرکټ کیږي وابي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسنا دا دي دار ولا بابن اذا قال فلان يقرئ الصلاه فلان کای ویای تو ته سلام کنا فلان کای ویای تو ته سلام دې ته به جواب ورکوي فوال ویو په دې سړي باندې سلام یې چې دا چا دې تر ورا خاورو بیا یې اې ته جواب ورکوي چې چا نه دې تر غلا ده سلام کنا شام دوا سره ویو دا وکنا لکه ته مو ته ویې چې فلان کی سلام دې ته ورځو چې وعليك وعليه السلام وعليك وعليه السلام کنا شام دارا ودی باب تسلیم فی مجلسین فیه اخلاق من المسلمین والمشرکین سلام ورا چول په هغه مجلس چې په څه ګډ وړي مسلمان ایو مشرکین ایو په باندې سلام ورا چول مسلمان وکړ کوي په باندې سلام ورا چول شتا کنه وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى ده حديث بار بار تر شو ده سوچ کی وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال امرنا عيسى من ما مرانه زوري انور تبرز وفيهم عبد الله بن ابي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غزيت المجلس عجاجه الدعوه غرق دبه خمر عبد الله بن ابي انفه بردائه عبد الله بن ابي په پټي باندې پټکلا ثم قال دين اورس يوول لا تخبروا علينا قدين مرد کوي په میر باندې فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بده ټکی بره دا حدیث وروړه کنه ابو حباب چه سویلی دی آتون دیا ردری یوریدو مرد کئی پده ابو حباب سر عبدالله ابن عبی قال کذا و کذا ذکرلو ویلی دی دین داس و داسی ویلی دی قال سعد ابن عباد صاحب رسول مبارک دویل چه او فانو ما فیو قیدنا یا رسول اللہ وصفا در گذرو کا فواللہ بخدای میدر ولی لقد اعتاک اللہ اللذی اعتاکا ولقد اصطلح اهل هذه البحرة وبتحقيق سر اتفاق کرو اهل دیغ بستی